اوس په خوند باندې پوه نشي هغه ټول هغه مخارجو ته هغه اړنګ مړنګ دغه ته مقصد دا دی چې ټول چی سوچي نو غریب مونځ وکړي ته به وایې چې که داسې مونځ خو خپله یې مونځ کي مقصد دا دی چې ټکی سوچ مونځ ته نه ټول هغه توجه یې چا ته یي هغه ته یي نو که دغسې انضباط د اعمالو د بیر وی دون حد بندی سره بیا به هغه فواید د بیر حاصل شوي نه وو تاسو په دې خبرې پوه نه شو بیا خو به ټوله توجه چا ته وه هغه حد بندی ته وتا به هغه حسابونه کول نو چې هغه دیر چې کوم فائدہ ثمره ده هغه بیا نه حاصل شوی اس مقصد باندې پوه نشو شجی و ایضا او دارنګ فالناس اذا تنوا باقامت ما ذبت به البر خلق چکل اهتمام کی دی اقامت تی غشی ذبت به البر چ پیغه سر انضباط تی بیروی اعتناء شدید سخت اهتمام کی لم یحسو بفوائد البر نو دو به سبا دی اغا فوائد دی بر احساس قدر تا غریبان ونکی ولم یتوجه الى ارواحها ادی اغا اعمال دی بر ارواح طرف تا به دو توجه نی دغه انضباطات طرف تا به چی توجه دی لکه تنه گوری شاہ صاحب وائی دون سپین سپین خبر کئی کنا شاہ صاحب چی سو وایا کما ترا کثیرا من المجودین لکه ته ډیر مجودین نګورې چې هغه تجوید کوي په تکلف سره هغه کوي لا یتدبرون معنی القرآن نو دو هغه معنی دی قرآن ته دسره نه سوچ نی لاشتغال بالهم بالالفاظ دو خو ټول هغه زړه توجه ټول چاته یی الفاظو طرف ته یی فلا اوفق بالمصلحة من ان يفوز اليهم الامر بعد اصل الزبط او اوفق دی اوفق بالمصلحة دینا بلا خبر ندا چه اصل زبط پا دی رکن ورطا وشی او دینه بعد نور تفصیلات آب مفوض سی چاہتا مکلفینو تخپلا اخپلا تے زیاد آغا کئی تحقیق کئی نو خپل دی ځان لا مقصد دا چې دی فاتحه حروف معلوم کی کنه او مقصد شدونه دی معلوم کی کنه حرکات اوس ولې ټول بیان شوی نه دی چې په قران کې دونه پیشونه دی دونه زورونه دی دونه زیرونه دی دا شی حالانکه مخکې زمانه کې دا چیرته نو دا حتما دی نو ادا ضروری شی نه نه دی چې تر دې چې شابه شاب سوره یاسین کې سو ځای فلانه ټکای راغلی څنګه دا شی هلکه دا څه دین کې دا شی نو ضرورت خو نشته ها بل خبره ده چې اوس مقصد دا چې تاسو سره وخت اوسګار نو کوي منع نشته بل وجوه د تیسیر نه آدا ده سورلسمه وجه د تیسیر چې شارع هغه د عقل مطابق خطاب کوي قوم سره عجیب کار ده کلم الناس علی قدر عقولهم خلق سره به دغو عقول مطابق سره چه کوي خبره کوي نو شاری چه مخاطب کوي قوم نو آ الشاری یخاطب علی میزان العقل ده هغه عقل چه کوم تول تلی ده دو عقل عقول هغه مطابق نو اوس که حضور صلی الله علیه وسلم په د احکاماتو کې هلته مقصد دا دی چی ایغ قوم ته حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خو به ده ته ورکول دا علوم نو مقصد دا چې ساينسي وجوهات ورته پکې بیانول ہے چې دا سپوږمۍ ځکه وړیږي غټیږي چې دغه سدا ځمکه او هغه حایل شي او فلانه شي او کسوف خسوف ذکر ادرمی چې هغه سوره د ځمکې پاغه باندې ورشي په سپوږمۍ باندې افلانه او شه دا کیسه نو هغه امي امت نو هغه ویل چې دا سرته وایي نه نه دا شي نه دا نشته بلکه دی دو عقل مطابق دی دو معیار مطابق په حضور صلی الله علیه وسلم سره کوله مخاطبه دی وجنه تاسو صحیح مقصد دا چې فنون اوایو صحیح فنون نو بیا تاسو احادیث مبارکه ګورو یقین امنا چې سنا س ور سره وضاحت هغه په حاشیه باندې بس هغه کافی ها بله دا چی په حدیث کی اوس ته مزید تشریحات کئ دا حدیث چا دی پارا دلیل دا او څه جواب دا ورنا فلانئ دا ها خو ځان له خبره دا اوس نفس احادیث هغه لهجه باندې ته سوچ وکا دون پستا او آسان لهجه چې چیرته به داس یو استعارات داس مجازات او داس کنایات بعیده وغیرہ نکې پکې میند چې هغه کې ته ډیر زیات دقت ته چې محتاج سیده ساده سوچه لهجه صفا او فصیح فصاحت او بلاغت نه ډکی لهجی باندی چی دی بیان دی تاسو رواړو په بش اختلافاتو نه کته نظر تو ګوره نفس لغوی تحقیق هغه مشکات ګوره ټول ګوره کچرته یو ټکی پکې سنا استعداد دی دون ټکی پکې درغه چی الته دی ته حدیث مقصد باندې بیا نه پیدلې بس در شرح پس وړو اس مسئلہ انی پکې داسې دقتونه داسې عبارات کس دن راړه ول مغلق دا شی په احادیثو کې نه ځکه دا دی یسر چه دا هغه ده کنی حضور صلی الله علیه وسلم خو دی فصاحت بلاغت معیار و که داسی هغه بیان کړی وای کنه لکه د امرؤ القیس تو شعرونه کوم استعارات هغه کړی ته رشته وای سونه تنگی به په دین کې نه نه دین کې دا تنگی آنشتا الشعر یخاطب علی میزان العقل ا مخاطبه کئی قوم سره په میزان دی عقل مطابق ومنها أن الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودع في أصل خلقتهم قبل ان يتعاونوا دقائق الحکمت والکلام والاصول دینا مخکی چا کوم نفس عقل او الله تعالی انسان کی ایشه دا نو چی ایغ عقل چور شای فهم کولای سی ایغ عقل مطابق خبرې کړي دا نه چی عقل دی پوخ شي او دقائق تی حکمت دی علم کلام او اصول دی دسی نو ایغ عقل مطابق خبرې ورته نلی کړي فاثبت لنفسه جهه ګور شاری خپل نفس بار جهاد کنی الله تعالی خوشان اطلاقی دا اخو دی جهاد نه منزه دا خو خلق کوئی کدل دی پارا مقصد جهاد تا لوی ذات تا عالی ذات تا بلند و بالا چه دا ذات تا بس دا حکم په مسلمانی باندې چه کو ولګاو اسی تاسو په دې خبرې باندې پوه شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرات لامرات سوداء كما خبرت تبين عين الله فاشارت الى السماء فقال هي مؤمنه ولم يكلفون في معرفه استقبال القبلة والاوقات الصلاه والاعياد دي شينو کی شریعت نسته حفظ مسائل الهیئات والهندسه دی که هیڅ شی ضرورت نسته یاره سیده ساده خبرې دي په پسې نه دي دې خبرې ضرورت سته چې دونه درجې سپوږمۍ وي بیا به لیدلی شي او چې دونه درجې افق نه داسې بیا به نشي لیدلی فلانی هیڅ ضرورت نسته شریعت صفا حکم لګولی ده چې وینو یې روزه کو او مقصد چې بیا یې ووینو بیا څه کو روزې ماتو سپا خبره ده اس پکې د دقت نسته چې دونه درجې بیا به لیدلی شي او چې افق نه دونه درجې بیا به نشي لیدلی تحجون والفطر یوم تفطرون که یو مجموعی لحاظ سره غلطی جوړه شی په پوه شی دی عید الاضحی یا دی یوم الفطر نو هغه بیا مقصد شریعت ګوره عفو کړی ده بس بیا هغه ورځ شریعت باندې ده چې یو مجموعی غلطی کله جوړه شی والله اعلم باب اسرار الترغیب والترهیب پدی باب کی شاہ صاحب رحمه الله آرا درومی او د ترغیب او د ترهیب اسرار هغه درته چه کئ بیانوی گورا دی انسانانو باندی دی اللہ طرف نا غایت فضل و احسان دا چا اللہ تعالی انسانانو دی پارا کنی دی ارواح نخو اللہ تعالی پا ازل کی عہد دی توحید چو اغستے ہو الست بربکم قالو بلا لیکن بیا هم دی اللہ تعالی غایت احسان او خصوصی عنایت تا چی دی, دی درس توحید تکرار دی پارا اللہ تعالی دنیا کے خلق دی پارا سفیران خپل او انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اغا چکڑ ارواستول نو چه اوس هغه انبیاء کرام رواستول هغه خلقو ته دی الله تعالی اوامر او دی الله تعالی منهیات او ورته بیانوی نو په هغه کی د ترغیب و ترهیب چه کوم دی دا یو واضح او بهترین عنصر دا ترغیب او ترهیب چه اغا نیکو اعمالو طرف تا اوامرو طرف تا دی امت ترغیب ورکڑی سی چه سبای کئی نو برغبتی نے کئی او په زړه خوشی سره کوي دغسې نه لکه یو سړی دې په زور ونیولی په کار نو زړه خوشی سره یو کار کول او مقصد په زور کول دې کې چی فرق او دارنګې منهیاتو نه دې ترهیب ورکړی شي او ودې یرول شي دې دې وجه نه چې سبا هغه نه دی ځان بچ کوي چې شو دې وجه نه بچ کوي چې یاره دې باندې ثوابونه دي چې ځان مې ونه بچ کو بیا به قیامت پورې چې خدای پاک دې بدلې ماته راکړي داسې نو دی وجه نه د ترغیب او ترهیب دا په دین کی یو مقصد دا چی اصل عنصر او یو بنیادی چه دا عنصر او جز دا نو شاہ صاحب رادرومی او په دی باب کی دی اغا ترغیب او ترهیب اغا اسرار بیانی او دی ترغیب او ترهیب دی پارا صداس یو قواعد کلیہ ترغیب و ترهیب خو یو غیر منضبط شے دا ترغیب و ترهیب خو یو غیر منظم او شاه صاحب ته دا خدای پاک یو خداداد صلاحیت ورکړی دا دا برخی ازلی دی نه په زور نه په سیالی دی دا په ټنډی دی په منډی نه دی این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده دا د شاه صاحب یو خداداد صلاحیت تا چې یو کثیر او غیر منضبط شی او خدای شان د داسې قواعد کلیه ور تر بیان کی چې هغه چې کیر ټول کی او سرر غونډی کی نو په دې باب کی دی د هغه ترغیب او د ترهیب د پاره څه داسی غټ غټ کلیات هغه درته چه کئ ذکر کئ او په هغه کی دا ترغیب او ترهیب چه کومه طریقې دی هغه په دې کلیاتو کی درته چه کئ مندرج کئ نو هغه کلیات به درته وښایی بیا چه کوم ترغیب او ترهیب وی نو ته به خپله یوې کلیې لاندې چه کولای سی مندرج کولای سی چی دا هغه فلانی کلیه اعلان مندرج ده او دا ترغیب ما دی دی خبری وچلاو دا هغه فلانی کلیه او دینه می خلق ویرول دا هغه دا ترغیب هغه فلانی چی دا کلیه اعلان مندرج ده دا سی غټ انضباط کوي تاسو په دې خبره پوه شئ دا خبره کوي باب اسرار الترغیب والترهیب دا باب دا په بیان دی اسرار دی ترغیب او دی ترهیب کې من نعمت الله تبارک وتعالی علی عباده دی نعمتونو دی الله تعالی نه دا پخپل بندگانو باندې دا خبره ان اوحا الی انبیائه صلوات الله علیهم چې خدای پاک وحی کړي خپل انبیاء صلوات الله علیهم ته دی چشی ما دی ایغو شینو یترتب علی الاعمال چکم پا اعمال باندې مرتب کیگی ثواب و عذاب الله تعالی په وحی سره انبیاوو ته ښودلی دی چه په دغو دغو اعمالو ثواب مرتب کیږی او په دغو دغو اعمالو باندی عذاب مرتب کیږی دې دې پارا لیخبرو القوم به چه قوم په دې باندې بیا چکی خبر کی قوم په دې باندې خبر کی نو چې قوم خبر کی فتم تلئ قلوبهم رغبتا و رهبتا نو دی قوم هغه قلوب آب ډک شي دی رغبت او دی رهبت نه ويتقيد بالشرائع بدائيه او دو چې سبات یو شای کوي او دو عمل بالشرائع کئی او تعین دی شرائع نو آب پا داعیه سره کئی منبعثت من انفسهم چی آب دی دو نفسونو نر منبعث شوی نو چی تا تا دی یوشی فضیلت معلومی نو آ چی تا کئی نو دی زر داعیه دی وجہ نبای کئی چی یوشی نا تا یریگی نو چی آ پریدے او دی ایک شی آغا نقصانات تا تا معلوم نی دی زر داعیه دی وجہ نبای آغا شای چی کئی پریدی منبعثت من انفسهم کسائر ما فیه دفع ضر او جلب نفع لکه هغه ټول شیونه چې په هغه کې دفع د مضرت یا جلب منفعت وی یو شي کې د نفع ده نو زړه دی غواړي چې هغه وکړه یو شي کې د ضرر ده زړه دی غواړي چې ونه جان بچ کړه نو دا رنګ چې د اعمالو په نفع ضرر باندې ته خبر شې نو زړه به دی غواړي چې دې کې نفع ده دا زه وکړم زړه به دی غواړي چې په دې کې ضرر ده دا زه چې کام پرېږده ځکه دا شیخانو ډېر تایید ده په دې کې په پوه شئ شیخان ځکه مقصد دا دی چې د فضایلو چې کوي ترغیب ورکوي فضائل چې تاسو مقصد دا چې خدا فضل او د بدو نه چکه خلق منی کوي چې په خلکو ذهن کې مقصد دا چې دغه سي د اعمالو چې پیدا شي داعیه پیدا شي د اعمالو داعیه پیدا شي او دیو جنا دی کول دی الله تعالی ته وګوره کنه چې ګوره دا عبادت مشکل دي خو په چا باندې مشکل دي چې چا پزړه کې د دې فضیلت او چا پزړه کې د دې هغه رغبت نه پروت او چې کومو خلقو ته فضیلت او رغبت معلوم وي نو په هغه باندې بیا مشکل نه وي نو لمونځ مشکل ده سحر وال او خوب نه پاسیدل خو کوم سړی ته چې د سحر لمانځه فضایل ورته معلوم نه وي ته رښتیا وایې چې دی په فضایلو یقین سه ورته معلوم بیا ورته ګران چې اذان کیږي کنه منډکې نو طالبانو ته ګران د سحر موس کول او له جمع ته رسیدل نه دی ګران چې هلته اذان هر وي که نه وپړکېږي خپل داسې منډې کوي هر یو بیا به په اوداسو باندې ځای نه میندی همي سړي ته چې دا ګران ده ځکه چې ایخته خو فضایل معلوم نه دي او دوی ته مقصد دا دی چې فضایل معلوم وي نو دوی ته دې کې څه مشکل والی بیا نه وي ځکه دې آیت مبارک ته وګوره وانها لکبیرة الا علی الخاشعین او دا منز دا گران بود جوڑیگی چه په طرف دی هغه قواعد و کلیه و بیا رجع کیږی دی جزئیات و دی ترغیب و ترهیب ترغیب و ترهیب خو گن شای جزئیات تی نو هغه قواعد و کلیه و ته بیا دی ټول جزئیات و رجع کیږی سی جزئیات په یوه قاعده کلیه لاندې مندرج کی سبا بل قاعده کلیه لاندې سبا بل قاعده کلیه لاندې وکان فقهاء الصحابه يعلمونها او فقهاء صحابه کرام چې وو هغه ته دا قواعد کلیه آ ورته چه و معلوم و اجمالا اجمالا ورته معلوم و لیکن دو دی دی ضرورت نه محسوس کاو نو دو سره جمع نکړه او یو باقاعده تدوینی شکل نه دا ورکړی و ان لم یکونو احرزوها تفصیلا اگر کدو اغا تفصیلا مقصد دا چی دی اغا مالک نو او تفصیلا اغا دو جمع کړی ندی خو اجمالا دا قواعد کلیه ورته چه وو معلوم وو یاره په دې څه خبره دلالت کوي چې دا قواعد کلیه دو ته اجمالا معلوم وو دی وایي چې دې باندې دلالت کوي کنه چې دا قواعد کلیه دو ته اجمالا معلوم وو ډیرو احادیثو نه دا معلومیږي چې دا قواعد کلیه دي هغه جزئیات دي ترغیب ترهیب دا دو ته اجمالا چه معلوم وو ومما يدل على ما ذكرنا او هغه خب هغه شی نه چه دلالت کئی په ما ذکرنا باندې چه د کوم مونږ ذکر کړ د قواعد کلیه نه دا دلالت پکې لکه مثال دی حدیث ترایسا ما جاء فی الحدیث چه حضور صلی الله علیه وسلم دا اوګد حدیث تا غریبان صحابه کرام را له حضور صلی الله علیه وسلم ته ورتل چې دا مالداران صحابه کرام خو موږ نه مخ کې شو دوه خو موږ نه سبقت وکړ دوه خو زکاتونه ورکړي دوه خو صدقات ورکړي دوه خو دین باندې خرچې کوي نو موږ به دوه مقام ته څنګه رسیدو نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله چې ولی تاسو ته مقصد دا ده چه په هر تسبیح کی ثواب نه ده په هر تحلیل کی ثواب نه ده په بچا داسی داسی ورته ذکر کول ذکر کول حتی چه ورته وی ویل وفی بضع احدکم صدقه او تاسو په دې خپل مقصد د شینو چې د کومه ټوکړې دي دغه سره چې کله تاسو هغه کومه معامله کوو مسنون طریقه نو په دې کې تاسو پاره چې د صدقه پرته ده دا داسې د لکه صدقه وکړي ځکه ملایان نورې صدقې نه کوي دی چې صدقې ته زړه وشي بس دغه یوه صدقه ده عوامو ته خو دا پته غریبانو ته نشته چې دا صدقه ده نو راشي سهار طالبانو ته پیسه راړي د ګډ راړي دته چې څور پیښه شي کنه زر لاړ شي دغه سنت طریقه ده چې صدقه ده دا هم چې ده صدقه ده نو اوس ګوره صحابه کرامو اجمالا د قواعد کلیه چې وو دا په ذهن کې وو اجمالا نو نور په شیونو په بابت کې صحابه کرام سوال نه کوي چی په تحلیل کی صدقه ده دی کی څنګه سه دا سوال نه کوي او دی متعلق صحابه کرام سوال کوي چی نه حضور تاسو مونږ کی به یو کس خپل شهوت پوره کوي او بیا به د ثواب پکیږي او معلومه شوا چی کلی درجه کی دو دا قواعد چو دا په ذهن کې و چې هغه د ترغیب د ترهیب هغه جزئیات هغه لاندې مندرج کېدل نو دا داسې یو جزئی و چې دې دو ته پته نه لګېدله چې دا به کوم شي لاندې مونږ چکو مندرج کو مونږ به کوم شی لاندې چکو مونږ دو ته دا اندازه نه لګیدله ځکه دې متعلق تپوس کو چې نه حضور مونږ به یو کس خپل کور وال سره دا کار کوي په دې به ثوابي نو حضور صلی الله علیه وسلم ته چې ولې به ثواب نه ولی به ثواب نه ځکه به ثواب چې کدا او به سبا ده غلط جای توی کې استعمال کی به گناهی کنه ورته دې چی به ورته دې خوش روغ جای استعمال کړ خو پته ولګیدل چې ایغه نه پدای چې محفوظ شو نو قال ومما ذكرنا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بز احدكم صدقه فقالوا دور تو ولا ياتي احدنا شهوته چه حضور من کی بیو کا شهوت ترایسی یو کار بخ پل شهوتانو کی ويكون له فيها اجر ادی په دې کې اجر وی قال ورته وی له حضور صلی الله عليه وسلم ارايتم لو وزعها في حرام نتا سو ماته دی خبر را کو چې کچت دا دا شرمګاه ده په حرام ځای کې استعمال کی کان علیه وزر نو به گناہ وکنا او به الا لما عندهم من معرفت مناسبت الاعمال لاجزیتها مگر دو په ذهن کې دا خبره پرته وه چې د اعمالو جزاګانې دا د اعمالو سره چې وي مناسب وي الجزاء من جنس العمل نو یو اجمالی طریقے سره قواعد کلیه اجمالا دی دو پزین کې پرتا وا چې دی اعمال او جزاګانې دا دی اعمال سره مناسبت لري نو دی نو مقصد دا چې دی خپل کور وال سره جما کول دې ته صدقه ویل دې مقصد صدقه دې ته صدقه ویل کنه نو دې مقصد دغ عمل دې صدقه سره چې جزاء صدقه ده نو دې سره څه مناسبت ده هیڅ مناسبت بظاهر نخکاری چې دې کې ثواب پسدا نو دی وجنه دو دالته چو کتا پوس او نور شینه خو اجمالا دو ته معلوم هغه قواعد کلیه نو آی مندرج کولای شوی ځکه دې متعلق چو ک تپوس ک وانها ترجع الى اصل معقول المعنى ولولا ذلك لم يكن لسؤالهم ولا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم او قدا سنوي نو بیا بد سوال دی او جواب دی نبی صلی الله علیه وسلم بلا اعتبار باصل واضح چاغه دی اصل واضح اعتبار پکې کړه حضور صلی الله علیه وسلم دی ایغه مقصد دا چې دی حضور صلی الله علیه وسلم جواب او دی دو سوال به اس فائدہ نوا هیڅ وجه بینوا لم يكن لسؤالهم دا خبر اسم خبر دی یکون مقدم دا وجه دا اسم مؤخر دا نو دی پر به سو وجه نه او شاه سی وای چې بالکل دی نظیر فقها او په قول کې دا دا وقولی هذا نظیر ما قاله الفقهاء فی حدیث اقول دی ما دغه انذر دی دی قول دی فقها او دا په حدیث مبارک لو کان علی ابیکا دین او کنت قاضی ہے چاغه یو سړی راغی حضور صلی الله علیه وسلم ته نو ورته ویل چې ما پلار باندې حج ونو دا حج اوس زه څه چلونه وکړه دا ورنه زه کولای شم دم هغه کې ورته ویل چې تا پلار باندې قرضه یې نو ته به یې ونه ورکوې که نه ورته یې ورکوم به ورته ویل چې بیا الله تعالی قرضه ډېره حقداره دی دې چې چېکې ورکړي قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى من انه يدل على ان الاحكام معلقه باصول او دین ټولو نه دا پته لګیږي چې دا احکامات دا احکامات سو اصول کلیو سره چې دي متعلق دي د شرعی احکامات چی چور دی دی پر سه اصول کلیه وی اگر که یو حکم نس کی جزءا بیان شوی خو ایغنا مون یو کلیه چ کولای سو استخراج کولای سو ایغنا یو کلیه استخراج کولای سو ولی جزئیات خو په دنیا کی غیر منضبط تی نو کدا سی یو شرعی احکامات دی پر سه قواعد کلیه نوی بیا بچ سی مشکل سی نو یوما فیوما دغسی جزئیات زیاتیږي نو دا جزئیات فقها د ایغو کلیاتو پر رڼا کې ورته ګوري نو یو جزئیه ده بالکل نن وشوه چې آ مخکې بیا چیرې شوې نه ده اوس په دې فقهي څه حکمي فقها به راشي او په دې به سوچ وکړي په دې به چکې سوچ وکړي چې ودره دا د فقهاو هغه کومې کلیې لان سره سمون خوري هغې لاندې چې دا مندرج ده تاسو په دې خبرې پوه مثال په طور باندې مخکې ګاډي و نو يو سړی ده نيمې شپې مقصد دا ده چې کنده سړک په غاړې وکيندله غټه مقصد دا ده چرۍ او ګاډی يې چا په واړې ده دې به څه وکمي ولې دې وکينده لکه دې به هغه وکمي چې چا لارې کې چاته کوه وکينده اور واچوي په دې لاندې به هغه یوې کلیې لاندې به یې چه کړي مندرج کړي نو دارنګې د جزئیات په یوې بلې کلیې لاندې به یې چه کړي مندرج کړي هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص شو وحاصل السوال حاصل دی سوال دادا ان صدقات ترجع الی تعذیب النفس اوس دونه عجیب رمز سره دا خبره شاه صاحب درته ثابتوي چې د خپل کور وال سره مقصد جماع کول صدقه ولې ده دې ثواب ولې ده حاصل دی سوال دادا چې ګوره صدقات رجع چاته کیږي صدقاتو کې څه فائدہ ای ته چې چاته صدقه ورکای پیسې ورکای سل روپۍ څه فائدہ ای دا فائدہ ای کنه چې ته رزیله دی بخل لري کې تا نو چې رزیله دی بخل لري کې ایغه څه فائدہ ای تهذیب دی نفس نو صدقه ورکول چې غرض سوی تهذیب النفس جګه چې رزیله دی بخل ونه لري کې نو ایغه غرض ته تهذیب النفس تا نمبر 1 او بل پدې کې مفاد عامه مصلحت عامه په کې تپروتی چې د نور خلقو خېګړه وشي او نظام وچلېږي او غریبان مایوسه نه وی او هغه هم څه میندی او یو نظام کی خلل نسی رای نو صدقه کی غرض سوی صدقه کی تهذیب النفس غرض وی او مصلحت عامه او مفاد عامه پکی تچوی لحاظ وی نو ته رشته وای چې یو سړی رئیسی خپل کور والو سره دا کیسه وکړه ډنډه ولړی په بس مسنون طریقې سره نو په دې کې مقصد دا چې دا تهذیب النفس پروت تا کنا تهذیب النفس پکې تا پروت تا ولی وای د بیا مقصد دا چې نور رامی توب نه کوي نو تهذیب النفس پکی پروت تا نمبر ایک او نمبر دو په دې کې چې پروت تا مفاد عامه پروت تا ولی چې کدی دا نه کوي او دا شهوت په سر خسته ده نو دی به ما سبا دی بل چا په شرم باندې ور ودانګي او دی بل چا خور لور عزت پچ کی آب پامال کی ایغنه به جنگ جګړې جوړی شي آب مصلحت عامه مفاد عامه به خراب کی نظام بچ کی خراب کی نو صدقه کیسه کاروي تهذیب النفس او دی مفاد عامه مصلحت او مقصد په دې خپلو کور والو کې هغوی استعمالول نو په دې کې څه کار وي په دې کې دا وي چې تهذیب النفس راشي او مفاد عامه چې راشي مصلحت راشي نو ځکه دې ته چې ویل شوي دي صدقه ویل شوي دي تاسو په دې خبرې باندې سم نه خلاص ښه جي وحاصل السوال ان صدقات ترجع الى تهذيب النفس كالتسبيح والتهليل والتكبير او اقامه المصلحه في نظام نو یا دا مقصد بھی او تهذیب د نفس لکه تسبیح تهلیل تکبیر سره رادرومی دارنګه صدقاتو سره او اقامت المصلحه فی نظام المدینه یا دی هغه معاشرتی ژوند کې مصلحت اقامت مقصدی صدقه سره وان السیئات ترجو الی ازداد حتن او گناہ کوم شای گناہ نسی چ کوم شای دی تهذیب النفس خلاف وی او دی مفاد عامه مصلحت کلیه دی نظام دی مدینه سره خرابی گدا بگنای وقضاء شهوة الفرج اوس مقصد قضا د شهوت د فرج خپل شاینه د تاسو ټول ته د خدای پاک شیش شاینه در کې کومي غواړي چوک او متمنیات هغه د خدای پاک چې ورلور کې چې خیر یې پکې اعلی کله داسی عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لكم نو اوس بیا چې دا ډنډه ولړي نو دې کې اتباع داعیر بهیمی ولا يعقل فيه مصلحه زائده على العادات او نحو ذلك مما يرجع الى معرفه كليه او ظاهر کې دا ښکاري چې خدا خو د قوت بهیمیې شهوت په سر اخیستی وي آ دې ډنډه دې ولړله او عرف کې عادت کې مقصد په دې باندې څه نور زاید مصلحت نه شي لیدو په ظاهر نظر کې داسې نه شي لیدو چې یو کلیه لاندې سړی چې کی مندرج کی و استغراب رجوع المسألة الیها داسې مونږ نه یو او نو داسې یو مقصد دا چې هغه به پیدا کېږي چې آخر بیا په دې کې صدقې څه معنا وحاصل الجواب ان جماع الحلیلة یحسن فرجها وفرجه او چه د خپل شینی سره د جماع وکی په دې سره به د هغه شینی والا غا فرج احسان وسی او د فرج احسان به وسی د به نور رامی توب نه کوي اپ بل چا پسې نه ګوري بیا فائدہ وشو کنه نو تهذیب النفس راغی کنه راغی ای نمبر 1 وفيه خلاص مما يكون قضاء الشهوة في غير محلها اقتحاما فيه او بل پدی کې ما مقصد خلاصه رسی دینا چې سبا ته قضاء د شهوت في غير محلها وکي اقتحاما فيه او دخول په یغه کې وکي سبا ایغه نظام چسی خراب شي او قومي جنگ جګړې جوړ شي او خاندانونه په یغه باندې چسی خراب شي ضربتګیګان جوړ شي دینه به محفوظ شي او دې په مصلحت عامه کې چې دا دخل ده لکه صدقې په یغه کې هو په دې کې چې دا مقصد نو پته ولګېدله چې د اعمال دی بیر چې کوم وي مقصد دغه جزئیات دی ترغیب او دی ترهیب چی دی دی رج اچا تکی جی اغا قواعد و کلیو تکی جی اوس پا دی که مونگ اغا ترک الترغیب و ترهیب چی دی دا پا اصول خمسه بانی چی دی بنا دی د ترک ته ترغیب نو هغه اصول خمسه به بیانو چې هغه اصول خمسه دی ترغیب دی ترهیب دی پر سړی بیان کی بیا چې سونه جزئیات تی ترغیب دی ترهیب دی دی پنځو کې به تک چکولای شي دنه نه کولای شي چوک په چالاندې مندرج کای چوک په چالاندې مندرج کای تاسو په پوښ نو هغه ترک خمسه به ان شاء الله العزیز سره د نور بیان که خدای خوشوا ان شاء الله سبا وایو اصول خمسه دی یعنی اسی خو دی ترغیب او دی ترهیب گن شای جزئیات دی خودی جزئیات و انضباط پی پارا چه اغا جزئیات تی ترغیب او ترهیب بیا مونگی وی کلیه لاندی مندرج کو نو دی جزئیات و انضباط تی پارا شاه صیب پنځه اصول د ترغیب او د ترهیب چه دی بیان کړی دی ځکه دی وایی وللترغیب والترهیب طرق لپاره د ترغیب او ترهیب طرق دی طرق دی ولکل طریقه سر او هر طریقې کې بیا خپل چه دی اسرار دی ونحن ننبهک علی معظم تلک الطرق او مونږ تنبیه درکو تا ته په هغه لویو د چا باندې دغو طرقو باندې چا کوم غټ غټ هغه طرق دي د ترغیب او د ترهیب په هغه باندې تا ته چې کو تنبیه درکو آ درته بیانو اولنی اصل دا ده بیان اثر العمل الذی یهذب النفس یا یهذب به النفس چی د کوم عمل طرف تا تو چاہتا ترغیب ورکے نو دی دی عمل اغا اثر بہتا بیان کی چی دی ایغ اثر دی وجه نه بیا دی نفس کی چه را درومی تهذیب را درومی نو بیا با دا سړی اغا عمل دا په خه طریقې سره کوي نو بس دی پاره به اوس ګڼ شای جزئیات آ کېدای شي آ په دغې لاندې چې کولای شي مندرج کولای شي چې ترغیب یوه طریقه دا شوه چې هغه د عمل اثر به ورته بیان کړي چې په هغه سره دا هغه اثر د عمل به ورته بیان کړي چې هغه اثر د وجې نه هغه نفس کې څه رادرومي تهذیب رادرومي نو بس دا د ترغیب چسلا یو اصل شو نو ګان شی او جزئیات دغ اصل لاندې چې دی مندرج دي فمنها ځنې دي هغه اصولو نه بیان الاثر المترتب علی العمل بیانول دي هغه اثر دي چه مترتب کیږي په عمل باندې فی تهذیب النفس په تهذیب النفس مسئلې کې من انکسار احدی القوتین نو چه کله ددی عمل دا اثر خلقو ته بیان کړي چه دغه عمل اثر داده چه دی سره قوت بهیمیه مات شی یا ورسره کمزوری شی او مقصد داده چه قوت ملکیه اور سره مضبوطیږي نو بیا به خلق په دی عمل کې څه کوي مقصد داده چه عمل کول با پدی عمل باندې بدوت عمل کول چوی دا با ورته آسان وی او دا با علا وجه الرغبت وی نو یو طریقه دی ترغیب آدا شو اوس دا خو یو نه دا یو عمل نه دا دو نه دی ډیر بلاش اعمال دغه سی مقصد دغه اصل لاندې اوس ته کولای شي مندرج کولای شي ولسان الشرع ان يعبر عن ذلك او لسان دی شریعت یعنی شریعت کی بیا دینا تعبیر پدا سے سرکاوسی چیو عمل ذکر سی نو تعبیر دا سے شوائی ورنا چی د فلانی عمل وکی نو دونه حسنات به درته لیکل شی او دونه ګناهونه به دی کم شی او دا دا فائدہ به یی نو اوس دی حسنات لیکل او دی گناهونو میتاو کدل دی سره نفس مهذب کیږي نو د یو عمل هغه اثر دې بیان کړه چه په کوم سره نفس کی څه رادرومی تهذیب رادرومی چه دغه عمل اثر دا ده چه ګناه په دې سره محو کیږي او مقصد دا ده چه حسنات په دې سره لیکل شي خو کتابة الحسنات او محو السیئات دې ته تهذیب النفس وایی کنه نو بیا خلق په دې کې چکه رغبت کوي لکه دې حدیث مبارک ته وګوره و لسان الشرع او لسان دی شریعت ان یعبر آغا دی دین تعبیر کئی دا سی عن ذلک بکتابت حسنات و ما